او نزول کی پینزش پیتر نمبر دے پر سورت دخانا مناسبت دمک کی صورت سرا سورت دخان کی نو جواب کوي جواب یو کو سورۃ دخان کې چې اوریدون کې د هر ځای نه هر خبره پټه او ښکارا یې کی आवाज الله دی د سورۃ جاسیه کې یو بل اعتراض جواب کوي هغه اعتراض کو چې موږ د مشرانو او د بزرګانو د دین تابع یو نو کاوري او کناوري خدا زمونږ د اسلام طریقه ده او زمونږ د اکابرو طریقه ده موږ د خپل بزرګانو او د اسلاف په طریقه نشو پرې خوللې زاری جواب کې دلته اتلسم نمبر آیات کې ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها دا الله په مقرر شوه نظام او دستور په روان شه اکابر او مشران هغه د قران او سنت برابرو خو سید او د قران او سنت نه خلاف وو بیا په هغه څه مزه ځانو را خپل خیالات کی دا غي تابعداري مکوا نو په صورت کې جواب د شبهه دی د ابتداء د قران کریم مقام دلائل عقلیه عقلی ثبوتونه هغه ذکر کړي او بیا زورن ذکر کړي په نه منلو باندې او بیا جواب د شوبې امتیازاتو کې هم دا جواب د شوبې نازل دې کتاب ته طرف د الله نه چې زور اور دی او حکمت والا ان فی السماوات دلائل عقلیه دا خبره خدا کلم خلاف نه دا خلق سوچ په کار دی نو یقینا په اسمانو کې او زمګه کې خامخا دلائل دي د پاره ایماندارو وفي خلقكم او پیدا استاسو کی او باغت کی چې خار کړی دی الله د زنده سرونه آیات النخری د پار دا قوم چې غي یقین کوي او بازون بدون د شپې او درځ کی او هغه چې نازل کړی دی الله د بارنا مرستند سو خوراک نه د بارنا خواص باران راغله دی خداغه د وجنه الله په دنیا رزق پیدا کی او زیاتی کی فایا بلاردا راتا زکی پری سر از مکا پزو چوالی داغینا او پاړولو راړولو د بادونو کې آیات النخری د پار دا قوم شغیدا عقل نه کار اخلي نظمانلو د ترغیب راشي دا دی آیاتونه د الله چې ولم دل را پتا و تا بالحق د پار دا کار کولو مشرک نه لوی دروغجن نشته دی یا اسماء آیات الله او آیات الله تطلع علیه چې لستل کی بد باندې ثم یسر مستكبرا بیا چې کم دنو همیشه دې کلاک واوړي ځان معتبر ګڼونکې ځان معتبر ګڼون کې په قران وردا او په دین وردا ځان بدکاری لکه چې دی اوریدل دی لرا خبر کده لرا په عذاب دردون کې او کله چې په وشیدا تل زمونږ نه په یو مسله او په یو سبان دی جوړ کی دا غینه غب ادا سی غب ته دا اولای کا دا خلق دی له عذاب شرمون کې اخوار دینه دوزخ ته ولا غنیان ما کسبو شیا پیدا ورن کې دی لرا بچپن کې دی لرا غ سوچ دې کړی دی معمولی هم ولا متخذو من دون الله اولیاء او ما هغه جوړې دي دا الله نه علاوه ذمہ داران الله الذي بيد لمن شروع کړل الله لا غزاد سفر لكم البحر چې فائدہ کې لګول تاسو لرز مقبتریاب چې تجری الفلک دا چې ګرځي چې کمن الله چونه او کیشته په دې کې په حکم د الله باندې ولتبتغوا من فضله او دا چې ولټوي تاسو د فضل الله الله او د پاره دې تاسو پر ورکوي فسخر لكم او فائدہ کې لګولې تاسو لرا خدمت کې لګولې تاسو لا آغا چې په اسمان کې دی آغا چې په اسمان کې دی جميعا منه دا ټول دې طرف د الله نه یعنی دې کارون والا کون کې صرف سوکته الله دې دا ټول منه دا غي الله تر طرفه دې کې کونکو کې بل څوک نشتا چې کله دا استعارات تکوینی امور یک یواز د الله دی نو چې کمنو تاسو الله سره اقتدار به جوړوي یقینا بری کې خامخانه خرید بار دا قوم چې غي سوچو فکر کوي د دې لپاره چې په دور کې الله یو قوم ته دا چې دې کړی دي چا چې عمل کړی نیک نو فائدہ دې دا چا چې بد کړی نو فالیا او بال بد دې او بیا خپل ته واپس کړی شي تاسو حالات په خوانو او یقینا ورکړم بنی اسرائیل ته کتاب او حکم او نبوه او حکم او فیصله طاقت چاغي و فیصله به دې کولې او پیغمبري ورزقنا من الطيبات دې اختلاف نو کړه الا بعد ما جاء علم مگر پس دینا چراغ دې تدلی او پویا باغیم بینهم دواجه د بغض او د حسد نه په خپل میانس کې ان ربک یقینا رستا چې نو فیصله وکړي دې ترمیان دا فرض د قیامت کې پاوس کې دې اختلاف کو ثم جعلنا کالا شریعتن بیان شو اوس دی وی بس کتاب سو دلیلونه پیش کای کله په خوانو حالات پیش کای خدا زمونږ د پلار نکو د مشرانو طریقه دا مونږ د پلار نکو د مشرانو طریقه پرې خوللې نشو دیوانه چې کمندنو مونږ ته ډیرو ډیرو غټو غټو خلکو دا غینه مونږ ته دا پاتې شوې ده دا مونږ پرې خوللې نشو جواب ثم جعلنا کار شریعت ملارم بیا ګرځولې موږ تعالی را مقرر کړې موږ ته په یو طریقه باندې د دیننا یو مستقله طریقه الله رب العزت د دین چې کمنو تا ته خودلې دا فتبعها روان شوه دې پسې ولا تتبع هو الذين او مروانه کا په خیالات دای کسانو پسې چي کوی کینا نور پسې الله صرف خیالات دي ما دې چې کمنو خیالات به سي روانې دي انهم یقینا لن یغنوان کمن الله شیئا دې فائدہ نشي در کوله تعالی را د الله د عذاب نه معمولی تعالی نه نشي بچ کوله یقینا ظالمان هغه یاران دي زنه دینا دوستان د زونه دي او الله د دوست متقینو دا کافر خبرو ته ساجت چې قران واضح دی هاذا بصائر للناس دا چې کوم نو بصائر للناس صاحب دلیلونه دا عقل خبرې خلق لا قران بدل سترګې رڼا کی او هدایت او مهرباني د بار دا قوم چې یقین کوي اما سب الذين تروا سیئات آیا هغه کسان چې هغه کسب کړی دي ګناهونه د ځان نه چې کوم اجترا د ځان نه جوړولو ته وایي نو د دې هغه ګناه ګناه او دیني وته وي هغه دین د ځان نه جوړ کړو د ځان نه دین جوړ کړو نو هغه ګناهونه نو اجترا او سیئات چې کړیو ګناهونه نه د ځان نه چې کړیو جوړ کوم ګناه او مې د ځان نه دلیل په تور څه کوو دا چې ګرځم دی لرا په شان دا کسانو چې ایمان راوړل او عمل کړل نه چې برابر وي ژوند دی او مرګ دی یعنی چې په ژوند کې چې کم دنو دای دا شانتي ګډ وډ دي دا مرګ نرسته هم دا شانتي سوي ګډ وډ وي او لکه حق او باطل به تمیز او جداواله نکېږي سام یا کومون بعد دا غاټ دی فیصله کوي وخلق الله السماوات پیدا کړی الله اسمان او زمکه لپاره دا کار کولو دا چې بدل ورکړي او دا چې بدل ورکړي چې هر یو نفسا دا چې کړی دي او دې سره کمی او زیاتې وکړي شي نو دا هو د مرګ وروسته بدل ورکول کیږي افرایتا من اتخذ الا هو وادکم راهی وجا هغه څه دا د خپل طبیعت تابعداري کول چې دې چې کمنو په خپل طبیعت سره روان دي وا خبر دار چانا چې جوړ کړی وی او اله خپل په خپل خواهش باندې یا په خپل طبیعت نه خدای جوړ کړی دی د خپل طبیعت داسې منی لکه څنګه چې خلق د اله منی واذ الله الله علی علم او گمراه کړی الله تعالی سره د علم او مهر والوي په غوګونو زبانه په زړه زبانه او ګرځولي الله تعالی رسوله پستر کو زبانه پر دې هم یادی من بعد الله سوق به توفیق ورکی دلارا پس د گمراه کول الله نه تاسو نصیحت نه کارنالی نو انکار د آخرت وای دی ما هی الله حیاتنا دنیا نه دا مگر ژوند زمونږه نږدې نامود ورایا څمړ کیږو ژوند کیږو یعنی دې دنیا کې دا زمرګو د ژوند سلسله ده سوق مړیږي سوق سکیږي ژوند کیږي او ما یو لکنا الا دار او نه علاقه موږ لره مگر دا زمانہ او دور یعنی ارث نسبت مادیات ته کوي الله ته نسبت نه کوي کوی چې زلزلہ رااله نو ویلاوه ویلی شو او کوی چې نور اوس وګمه تندرونی ول نو ایدل ته چې کمنو د ازمه کوله مین څه شوی دا راغلی دا ازمه کوله مین څه شوی دا دا نو چې دا ولا چا مین څه کړه نو دا ارث باندې ارث کې چې کمنو په مادي باندې یقیني په الله باندې سني یقیني او نشته دی لرا په دی باندې اس قسمه دلیل ندی مگر ګمان کوي تش ګمان په سر روان دي کلام چولو سل شریتا سنو می صفا صفا پاک ساک نوی دلیل لري مگر دا چویرا ول پلاران زمونږ کتا سرشتنی ورته وای کنه چې زه خو هم ژوند دی کوي وي نو خو په آخرت کې به ژوند کې نو ما اوس په دنیا کې نه دی وي استماع ته اوس څه کا را ژوند کې نو چې قیامت شي نو څه به کی ژوند به کی کنه پتا ډیر زور د جوړ پیټه در باندې پروت نو قول الله یحییکم نو ورته و الله چې ژوند به کی تاسو لرا بیا امر کی تاسو لرا بیا براغون کی تاسو لرا تر قیامت لا ریب فی نشته شک بده کی ولکن اکثر الناس لا علم خزیات دخل کو نه پویږي نه ولله ملک السماوات والارض او الله له اختیار د اسمان د زمکه او باغرز کې چودري کې قیامت یوم اذن فذا قرض باندې اکثر المبتلون تاوانیان بشبات الفرض باطل فرض به تاوانیان شي تاوان به ښکار شي او باطل فرض سوکو من تبع الابا ومن تبع الاهوا بغیر هدى من الله بس دا غو کنه د دې صورت مطابق وای چې هغه چې کمونو د قران او د سنت صریح نصوص پر خودل او عزت مشران او د لیډرانو په سر رواني موي او ویني با هر یو ډلا پړ مخې پډونګ باندې یا ځان ځان لټولي ټولي هر یو مت تابلې بشي قل عمل نامه تا ننن په بدل درکړي چې تاسو راځي تاسو کول دا د لیک زمونږه چې بیان کې بتا سبحان بالکل یقینا موږ لیکو هغه چې تاسو عمل کو هرچا کسان چې ایمان راوړل عمل کړي نه په دنه کې دې در رب دې په مهربانه خپل کې او دا د کامیابی لویا هرچا کسان چې انکار کړي الله وتوي آینو آیتونه می تلو سره کېدل بتا سبحان دې فاستكبرتم تعالى متبرغن وكنتم قوم مجرمين او تاسو چې کوم یو قوم مجرمان کله و چویل شو پیدا قیلا کله و چویل شو چې قیام قیامت د الله دی بالکل حق وساعت العرب فیها او انقلابی و او ناشنا سات چې نه پای کې راتلو کې شک نشتا تاسو بول موږ ته پته نشته چې سره قیامت منګه خیال کو مګر ډېر معمولی معمولی مونږ ته خیال کوو وما نحنو مستيقنين او موږ چې کوم نه یو موږ یقین کوم کی وما نحنو بمستيقنين او نه یو موږ چې کوم نه نو یقین کوم کی وبدالهم سیئات ما عملو او کارش دینه چې کوم نه نو کار وشي دیتا ګناهونه او سزاګانې دا غي چې عمل کړل او چاپیر وشي دینه چې ګب غړو په تو ویل شي نن ایر وکم تاسو لرا لکه چې تاسو ور کړو ملاقات درز تاسو دا دی او زه تاسو دی اور انو به تاسو لري سو مدد کوم کی ذالکم دار دی وجنا چې قینن تاسو نیولی جوړ کړو تر الله غب فغرتکم الحیات الدنیا او دو کړو تاسو لري دې ژوند معمولی نن لا یخرجون منها او من اسل شي تاسو دینا فلا مستعتبون او نو چې کوم دې ملامت قبول کړی شي نو فلله الحمد جار کلا اختیارات ټول الله دی او الله رب العزت هر څه کوم کې او تابع کوم کې دی مار الله دې حمدنا رب د اسمان او رب د زمکو او رب د مخلوقاتو فله الكبرياء وفي السماوات والارض هغه الله لرد لوی په اسمانو کې زما کې هغه الله ضرور او حکمت والا فانا حسین علی نور الله مرقده بل اخیری شبارت کوي اوس د دې اخیری خبره هغه چې کمندونو دا ده چې دوی دا وایي چې بس صحیح ده پولیس نه لغه کیږي یاره موږ د دې نوم په دواګانو کېلو د دې د نوم په دواګانو کې رسل د برکت نسن دي خالی نه دي کاوري وادي وري کناوري نادي وري که سفارش کوي نو دي کوي که سفارش نه کوي نو نه دي کوي دې سره زموږ څه کار نشته خدا دا چې کمندونو د دې دا نوم چې دی دا د برکت نه خالی چې دا مونږه اخلو د دې دا نوم وایو په دواګانو کې تذکرہ کو نو بس الله رب العزت چې کوم زمونږه دواګانې سکی قبلې نو جواب وته کوي اتوشتم آیات کې په خوانو له ولې نو قبول کړي هغه په خواني بیا ول عذاب نه خلاصولو چې سره د دینوم دا دومره خپل بیان شو حوامیو کې او سم چې کمنو څوک لګیا دی او هغه غیر الله را مدد کوي نو د دنه لوی گمراه اول نشته دلیل عقلی ذکر کوي بیا د هود علیه الصلاۃ والسلام نه او سره د پیریان نه د پاره د ترغیب چې پیریان هم الله یې پنځ کوټیه ته نه مانی چرا یرو لکیږي په دې باندې مور زون ډړکون کړي قولو ارته وایا ارایتم خبر می کې داغنا ما خو دلایل پیش کړل د سورته مومن نه می شروع کړی دي او دلایل می پیش کړل ځکه تلګه خپل پورته کس دلیل خو وایا کنه ما ته وارته خی خبر مې کې داغنا شراب لې تاسو تعالی نه علاوه ارونی ماذا خلقو من الارض او خیما دا چې دې پیدا کړې دې زمکه نه یا سید ربنا خاف اسمان کې ای تونی به کتاب من قبل هذا راوړې مال چې کوم نیو کتاب مخکې دینا یعنی یو دلیل وحی را ته پیش کړي او سارت من علم یا چې کوم نو صفات دې علم د بخوانو نام دا غي دی هغه را تراوړي که تاسو یې رښتینی فمن ظلم چې دلیل سره نشته او بیا موای چې رحمت شلی الله نه د بغداد شاهي میرانا باندې ولې لمن ساده بیا چې کمنو مړنی په نه کای شو دا چې وباسي نو څوک د لوی گمراه دا غچانا چغرا بلی دا الله نه علاوه وسوک لا استجیب له الا یوم القیامه چې قبول وار نشي کول دلاله تر قیامت پورې ولا جواب نشي ورکوله هر چې خوانت از غیر حق پسر کی صدر عالم ازو گمراه تر در بلا در بلا خواری مخوا از ہے چکاس کہ نیست جس خدا فریاد رس دا اللہ رب العزت علاوہ بل فریاد رس نشتہ دے لا استجیب له اله القیامه دا لا سو قبل اول خلالو خبره ده خدای دې درا بلنه د دینا غافلون خبره او دې وینا اوري اوري الله وی دې چې نو هغه دې بلنه د دینا نه خبره او وایذا او شر الناس کلا شر راو راو او شر الناس دې وی بوتان دي واو مان دعایم غافلون دا بوتان دي او اذا عشر الناس دا بوتان دي و اذا عشر الناس کله وراجه مکړي شي خلک وکانو لهم عذا شي بدیل دشمنان او دی به دې عبادت دین انکار کوونکی اصل وجه دا ده چې دا شرک کلی کې ذکر قران دشمن دی و اذا ذکر علیهم آیاتنا کلام چې لترکی کې دی باندې آیاتونه می صفا صفا صاف صاف بیان شو کی ویا کسان چې انکار کړي د حق بار کې هر کله چې راغلی تا هاذا سر مبین دار جادو صاحب هاي وای دې استراو چې ځان نه جوړ کړي او ته وای نه تر تو فلا تملكون لمن الله شيئا سماع ځان جوړ کړي تاسو وس نه مال را دا الله عذاب نه معمولی وعلم ما تفیزون فيه آغا اللہ نے خواہ جتا شروع کوئی پاہے کی پورا دی آغا اللہ گواہ می زما می تاسو کې آغا اللہ ری بخون کې مهربان نو تو آیا ما کنت بدا من الرسول نه مزه چې کوم نو سنوي در اغله پیغمبرانو نه ان دا سنوي مسله خو نه دا ټول انبیای کرام دا مسله نه سمن نو آمده از پیغمبران شاه صاحب وي زه خو نه وینم راغله وما ادري ما يفعل بي ولا بكم او ما تفته نشته چې سبا کول کیږي ما سره او نو تاسو سره په دې دنیا کې یعنی د دې دنیا د نتیجې ما تفته د آخرت انجام ما خپل خو صحیح سره معلوم نه تاسو انجام را تم سره معلوم نه چې په دې عمل لار شي د آخرت بارکینو چې وما ادري دا د دنیا بارکی وي او نه میدان ما چې می کرده شوا بما او بر شما در دنیا ان اتبعو الا شاس فطر الرحمن کوي ان اتبعو الا ما یوها الیا نیم روان زو مگر پاغ سبسی چوائی کولی کی گی ماتا ومان اللہ نظیر مبین او نیوزو مگر یرون کے صاف ورته وایا خبر مې کې انکار من عند الله کوي دا طرف د الله نه او انکار کوي تاسو دینا او بیان کې یو بیان کوم چې د بنی اسرائیل نه دې بشان دي ناغي ما هغه خبره منلوي واستغفرتم او تاسو کوم ځان متور غني ان الله یقینا الله چې لا القوم الظالمین توفیق نور کې کلا کو ته ظلم باندې فقال الذين كفروا زورنا وتوي چې مانی نه ځان له سن پلان پلانونه منسوبي جوړي وقال الذين كفروا او يا کسان چې انکار کړل للذین آمنوا په حق دا کسانو کې چې ایمان راوړل للذین آمنوا په حق دا کسانو کې چې ایمان راوړل لو کان خیر ما سبقونا الیه کدا چې کومو غوړه وې په دې باندې مخکې شوې دې ته زمنګ نه یعنی کدا دا اسلام او دینو او دا د جمهوریت د ارادو دا چې په داسې حکم ته کې کار وي دا موږ په خوا کړه او کدی کې څه خیر وي نو موږ به دا بیان کړو دا خبرې موږ لم سکیږي راځي خدي کې څه خیر نشته لو کانا خیر ما سبقونا الیه کدا غورا دې بنو مخکې شوی دې ته زمنګ نه و اسلام یصدو به دې د ابن کثیر د سنت والجماعت تعریف کړل دی چې سنت والجماعت د سنم دی د داوی نوم دی چې او سړی وای زال سنت ما کده کار نوم دی اهل سنت د کار نوم دی هغه وای اهل سنت والجماعت دې ته ویل کیږي چې کم یو کار صحابه کرام نه کړي او کم یو خبره صحابه کرام نه وکړي نو اهل سنت والجماعت هغه ته بدعت وایي هغه ته سوي او د اهل سنت والجماعت عقیده وی کدا کار صحیح وي او یا دا خبره سوي صحیح وي نو صحابه کرام ودا زمونږ نه مخ کې کړه وي زمونږ نه مخ کې کړه وي ځکه صحابه کرام د خیر یو کار نه پرې خوده خو هغه یې ته سم په منډه باندې تللی دي ډیر نیک ورته چې کندنو هغه تللی دي اهل سنت پر جماعت دې ته ویل کیږي اهل سنت پر جماعت خدا نه دا چې رستان په دایره کې ناسیا سنت په سیاسیا د واګانی کوا په جمهوریت کې منډي وا او تر چې کندنو څه شي اهل سلطانی دا سنت نه دا سلطان دی د چې کندنو سنت د سنتو نه اخلاص شوی دی د سنت په لار نه روان سنت طریقه دې تنوي لکېږي آل سنت والجماعت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې په روکار وي د صحابه کرامو د اجماع په روکار وي غیر مقلد اگر صحابه اجماع ته حجت نه وي په شل رکعات صحابه اجماع کړنول نه مني په دریو طلاق صحابه اجماع کړی چې درې درې دي نو ولې غیر مقلد نه مني خدا خپل خوګه چې کمندونو کوي نو په دا غي خبره نیمه کې دا څویل شو ډیر زور راکې نشته چې لکه بیخي په کول کو چې بیخي د اهل سنت والجماعت نه سدي بار دي خو په یو خبره نیمه کې د اهل سنت والجماعت نه بالکل سدي انصاف پکار دی وایذ لم یعتدو به فسیقولنا هذا کل قدیم دا ضروری ده تیزی کیږي ډیره زیاته یو وخت خبرې او هغه باندې د سنت والجماعت مخالف کی او بس دا څه خبرې نه د سنت والجماعت اصول ځان لري د سنت والجماعت امارات او نخې څه دي ځان لري امارات نه خلکو نه جوړ کړي اصول باندې سپېږي خو دي اصول به کې سرني او په اماراتو په سیر روان شوی او اماراتو له دومره ضرور کی چې هغه اصول مرتبه ته ورسي او په یو خبره باندې هغه د اهل سنت والجماعت څخه کی او باسي نبی علیہ السلام چې وای چې کوم خزې کو غم کې ویرو کو گریوانه وشلو دا زمانه نه ده او زموږ نه نه ته په سوچ دا اهل سنت والجماعت نه نه ده حالانکه کتاب په توګه لګولې ده نبی علیہ السلام ویل چې لیسا مننا انزل خو تعویلات کوي چې دا سي او دا سي او دې دا مطلب دې دا مطلب دی نو خدا مطلب یې کنه که یو خبره نیمه خلافی دار سنت والجماعت نا او اصول باندې څه دی برابر دی دار سنت والجماعت دی وای په دې یو خبره کې دار سنت والجماعت نه سکی خلاف په خلاف باندې په دې کې روان دي دا موه چې ډایرکټ دا شان دي دا اوس ډیر ظلم کیږي ډیر زیاتې کیږي او د جانبینو نه کیږي دا هر طرف نه چې کمندونو دا کیږي نو سوچ په کار دی فکر په کار دی چې بدعات په څه شوی او شرکیات په څه شوی اصول دې چانه دي دا سنت ول جماعت نه دي نو څنګه تعال سنت ول جماعت شوی او څنګه ته دیو باندې شوی سوچ خو لوګو کویا وایز لم یعتدو بی فسیقولنا عذاب قدیم افاو کی جلیلار نیم بدی باندې وایز عذاب قدیم داری دروغ دالو څنګه دروغ دی ومن قبلی مخکر دینا کتاب موسی علیہ السلام پیشوا مهربانی او دا کتاب رشتیا کون کې فجبل عربی کې لسان نبیا د بار دي چویرا کسان چې ظلم کړل او بشرا للمحسنین او زیره د بار نه کانو یقینا کسان چې قالوا ای ربنا الله رب زمون دی الله ثم استقام او بیا چې کوم دې کلک شو فلا خوف علی ملام یازنون نو به یرا په دې باندې او نو به دې غم کې نو دای جنتیان همیشه وي دې کې اذا مما کان یعملون بدل دا غي چې دی کول دوه قسمه د اولاد ذکر کړي یو قسم اولاد دای چې د مور او پلار په تربيت کې چې کمونو صحیح تربيت راواخلي او هغه چې کمونو مور او پلار تم دواګانې کوي او هغه د توحید او د دین خدمت کوي او د مور او پلار حقونه سکی ادا کوي او دویم کې سماغي مور او پلار دین ترابلی او د هغه چې کمندنو په باطل باندې رواني او په نورو پسې رواني یقینا په واپو حکم میکړه انسان ته په وار د مور پلار کې احسان کولو چتکړه د لاره مور د کمزورتیا په مجبورای باندې په تکلیف سره او عذاب او قرآن او زیول د لاره په تکلیف دا چې د قدر کومه د نعمت تاغي چې تا احسان کړو په ما باندې او په مور او پلار می او دا چې عمل کوم نه چې ته به خوشاله شي واصل لي فی ذریتی او نه کان کې زمال را اولاد زما ان یقینا تبتو الی کا زرا گردم تا تا او یقینا دې مدي ما استتابدارونه دا دیا کسان چې قبلو مونږه ردینا حساب چې دې کړی دي وانا تجاوزون سیاتهم او درگذر کو معافی کو مونږ ګناو نه دینا په جنتیانو کې وعده د رښتیا واغه چې دې سره لوس کول کیږي دا زم قسم اواز کال نیواله دی چې دوی مور او پلار ته او فل لکما تباشي اتا ایداننی اتا سماله روي دا چې زبراوي استل شما او یقینا تیر شوی دی پیړای زمانہ مخ کې نوې خونی دی راوتلی او ما استغیثان الله او دا دواړه پر یادونه کې چې کمنو الله تا ویلک امین تباش ایمان راوړي ان راوړا ان الله حق یقینا لوز الله بالکل کرا وهما استغیثان الله او دا دواړو ته فریاد کی چې تباش ایمان راوړا یقینا لوز الله بالکل کرا وای دې نه دا مگر کسی د بخوانو دا دیا کسانا قالهم القول چې ساړو د شوی دا په دی باندې فیصله پاړلو کې چې تیر شوی چې کمونو مخ کې دي نه پیریان انسانانو کې یقینا دې تاوانیان او د پارداریو درجه دا غنا چې کړی دي او د پاره دې چې ورکی دا الله دې لرا ملونه دی پورا ورکی دې لرا ملونه دی قوم لا اسلمون او دې سره کمی زیاتونه کړی شي او په هغه رس کې چې پیش کړی چې هغه کسان چې انکار کړي قربان دي الله وو توي عذاب تم طیباتکم آیا تاسو اذهبتم ختم کړو تا ختم کړی تاسو مزه خپلې په دې ژوند معمولی کې دا چې سړی لګیای او په دنیا کې چې څنګه خوخی هغه شان جامع غوندي چې څنګه خوخی پیزار چې څنګه خوخی خوراک او چې څه ته ځل کېږي نو دا اخلاق څه ته ځل کېږي نه دا کوا بس ټول ماضی دې چې کوم نه ځاله په دنیا کې څه کوي خلاصې عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي لیدو جابر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې سره غوخوا ورته وای جابر الاسری ناغور ته سنن د جابر بچو غوخو تزړه شوو ان ما وې ته زبول سره وړم چې تاسو خپل ماضي په دې ژوند معمولی کې څه کړی دي خلاص کړی دي او هر څوم چې فائدہ هم نه څکړه هغه ستدا نو د دې آیات نه یریږي او عمر رضی الله تعالی عنہ بوي که زما کوکوي که زه دا وغواړم نو په تاسو کې به ټولو نه نرمي جامې زمای ټولو نه خپل خوراک په چکم سنسي زمای ټولو نه خپل فیضار به زمای خو زه د دې آیات نه یریږم د دې آیات نه دی اړېږم نو ډیر تناهم او تلذذ نه پکار بس وخت ټیم نه پاس کول غواړي چې سمې لاویږي بس اوخرا ضروري ده چې چرګان نه خوري سره خوري بس تای یو ډوړای به ځان موړ کا بس چې ماړي دلی چې سړې به لګ دین خدمت وکي دا مزو چرچو په سیګر د دین خدمت کوي شاه ابراهيم الله تعالی ازاله الخفا کی چې کلایتونو د خلافت ذکر کړي دا آیات د سورته احکام نه ذکر کړل دي او دی باندې لاندې د صحابه ډېر روایت ذکر کړی دي فال یوم تجزون عذاب الهم نن با بند درکړي چې تاسو له عذاب شرمون کی دواجه زنا چې تاسو ځان متبرګن پزما کې نامناسبه او د وجه دنا چې تاسو نه فرمانی کولا اوس کوم دنو نقلی دلیل ذکر کړي او یاد کا هغه خیر خوا د ادیانو پاو کې انذر قوم بلا قاف چې وی ورو خپل کام لره چې کوم د شګو بډې را کو باندې او یقینا تیر شوی دی غیرهم کې قام بین یدیه وړاندې دنا رسولنا الله تعالی په دې مسله چې عبادت مکو مگر دی او الله یقینا زیری کوم تاسو باندې آزاد درځوینا مدې وته وی اجه ترا ترات لګړي دې مونږ ته دا چواله موږ لرا الیه تنا د خدای زمونږ راوړ مونږ ته راځي تم لرا کته دې رښتینو نه هغه ته وی انما العلم عند الله علم چې کم دنو دا د الله سره دی پاتا الله ته پتر چې عذاب بکل راځي او رسوم د تاسو ته هغه تر لګل شي په دې باندې خو آراکم قوم تجلون زه چې کم دنو وینم تاسو له قوم نه پویا فلما روار د مستقبل او دیتیم نو هر کله چې ویل دلاره فازمه لا را الا مساکنهم نشو دې چې کوم نه لا را چې نشو دې مگر ته شی باندې دې کذالک ذکرن ينزل قوم المجرمين سزار کوم چې کوم نه قوم مجرمان لرا ولقد مكناهم او یقینا ځای مور کړو دې لپاره پدې کې هم پلای مکرناکم فی تاسو له ځای نه درکړه پدې کې وجانا لهم سموا ابصارا او ګرځولې مو دې لپاره چې کوم نه غوونه او سترګې وافد او ګنا فما انا انهم باج نه کدی لرا فائدہ ور نه کدی لرا سامو وګونو دی او نه چې کوم سترګو دی او نه څړونو دی معمولی با وکي چې انکار کو دا سن الله نه او چا پیر چې دین هغه چې ګب غن فلقد لکنا ما حولکم من القران او یقینا هلاک کړی وي هغه چې چا پیر تاسو من القران کولنا فسرفنا الایات او اړول راړول می آیاتونه لعلهم يرجون کې دې شي واپس راو ګرځي فلولا نصرهم الذين جواب شوي نو له مدد نو کړه فلولا نصرهم الذين ول مدد نو کړه دي لره کسانو هغه بزرګانو غټانو اتخذوا من دون الله چې جوړ کړو د الله نه علاوه قربانا الها سبب د نزدېکت او ذمہ واران د فائدې او نقصان بل ذل وانهم بلکې دین بروکشي فذالک افکم او داری درو دې او ما کان افترون او چې دې جوړي وای سرمنا الیک نفر من من الجن پیریان دا مسله منلې ونه تاسو یې نه منئ پاو کې چراو مړو تاسو یو ډول دې پیریان نه یستمعون القرآن چې دې ورې د قرآن فلما حضروه هر کلاس دی حاضر شدی دا دې ویل شي قالو یا قومنا وقام زمونږه ان سمنا کتابا یقینا او دې زمونږه چې کوم کتاب سره نازل کړی شوی پس موسی علی السلام نه مصدقا لما بین یدیه رشتہ کوم کې دا وی ټولان دې دنو یا دی له هدایت کې چې کوم لار کې په طرف د حق باندې او په طرف د لارې سمې و زمونږه قومه عجیب داعی الله قبولواله کې پیریان یو در یو در توریدل دي او څنګه په نرتوب باندې مسله کې او تا دیر تی بار قران دیر سره واورید او ورټس نماز نشوړو مسله دی بیان نکړه یا قوم ناجیب دا یلا اے زمونږ قومه قبولواله کې دا یلا دا غبرون کې دا الله امنو به او ایمان راوړې په دې باندې یغفر لكم بخنه بو کتاب ستا من ذنوبکم جرمون استاسو واجرکم من عذاب الیم خلاص په کتاب سره د عذاب دردون کینا وم الله یجب دای الله او هغه څوک چې قبول والو نه کیدو بلون کیدو الله نو په دغه سبا عذاب راشي فلیس المعجزن فی الارض نو نه دې کمزور کون کې چې کمنو الله رب ته اختبار بسمګه کې او نشته دلرا نه کوي دلرا من دون الله الا الله نه علاوه اولیاء سو ذمہ داران دا خلق دین په گمراه صاحب کی او علم یارو زورن اورته انکار راخره آیو ګور دې سکینا الله رضات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان او زمکا فلم یا یو خلقهن هغه نه سره شي الله په پیدایش دی باندې هغه نه دی وسواله الله په دې خبر باندې چې ژوند کې مړول راولې نه ولې نه هغه الله له په هر ځوان قدرت والا او باغ ورس کې ارز اخرت یو رز الذین پیش نشیا کسان چې انکار کړل دی علم نار په قربان دی وای وو تعالی صاحب بالحق آینه دا رښتیا قالو نیوتی بلا ولنا وربنا زمون پر خپل باندې قسمی قال ان وای فذوق العذاب مسکی سزا را د وجه دین تاسو انکار کو چې هر کلام مسله بیان شو مسله شو بیان شو د سورته مؤمن نواله تر دې ځای پورې او د دې چې کوم شبهات دا غي جواب شو شو او شو اوس هم دې نه مني او تا د چې کوم نو تکلیفونه رسي اذیتونه رسي مفسبر فاصبر نو صبر کوا کما صبر او لازم من الرسول لکه څنګه چې صبر کړه او همت نا کو یعنی پیغمبرانو من می بیان کو همت نا کو ټول پیغمبران همت نا کو من الرسول یعنی د پیغمبرانو نه یا د ټول نه لوی همت ناک په کې هغه پینځو اولو العزم نوح و ابراهیم و ابراهیم و اولو العزم نوح و ابراهیم مجدو اولو العزم چې کمونه هغه ابراهیم نوح علی السلام ابراهیم علی السلام و موسی و عیسی و نبی محمد